او په الله باندې ايمان او د هغه د رسولانو تصديق يې په کور کې کښېناستو ته نه پرېږدي نو الله جل جلاله وايي چې زه ورته د دې خبرې ضامن يم چې په جنت کې يې داخل کړم او يا يې هغه ځای ته له اجر او غنيمت سره بېرته واستوم چې ځينې راوتلی وي په هغه ذات قسم چې زما روح د هغه په لاس کې دی کوم زخم چې د الله جل جلاله په لاره کې چاته ولګېږي هغه به د قیامت په ورځ د همغه ورځې په شکل کې راځي چې زخمي شوی وو. رنګ به یې د وینې د رنګ په شان وي او بوی به یې د مشکو په شان وي. په هغه ذات قسم چې د محمد روح د هغه په لاس کې دی، که چېرته په مسلمانانو باندې دا ګران نه تمامېدای چې له ما وروسته پاتې شي، یعنې زه غزا ته ولاړ شم او هغوی وروسته پاتې شي، نو زه به له یوې سریې څخه هم چې د الله جل جلاله په لاره کې غزا کوي، وروسته نه پاتې کېدم.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 سوه اته دېرشم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې درېیمه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې سره برابره ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. بسم الله الرحمن الرحیم د لوګر په څرخ کې د دښمن یو مهم جنرال له دوو نورو قومندانانو سره ووژل سو. د سرپل په سنګ چارک کې مجاهدینو درې پوستې فتح کړې، دوه قومندانان یې وژلي او درې موټر سایکل او نور مهمات یې په غنیمت نیولي دي. د فراه په بالابلوک کې پر یوه پوسته او قرارګاه د برید له امله لسو تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دوې شوبلې ویجاړې، دوه تنه ګوډاګیان وژل سوي او دوه نور بیا مجاهدینو ژوندي نیولي دي. له تېرو دوو ورځو را په دې خوا د مزدور دښمن یو تعداد عسکر د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د خواجه اسماعیل او خواجه علي سیمو ته د عملیاتو لپاره راغلي چې د مجاهدینو له سختو کمین بریدونو او انفجارونو سره مخ دي. تېره ورځ د دښمن ټانګونه سیمې ته راغلي وو چې دوه ټانګونه یې له منځه ولاړل، ورسره له پرونه راهیسې د جګړې په جریان کې د دښمن درې قومندانان او پنځه عسکر وژل شوي، درې نور سخت ټپیان دي. مجاهدین په عالي مورال سره د دښمن د دا ډول عملیاتو په وړاندې جګړه کوي، په دې اړه چې دښمن کوم تبلیغات کوي، حقیقت نه لري. دوی ته د عملیاتو په مهال صرف پروپیګنډ ورپاته وي. د دښمن د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې د هلمند د مرکز اړوند، د پکتیا د زرمت، د کندز په مرکز او ګڼو نورو سیمو کې ورته عملیات ناکام شوي او عسکرو د درنو تلفاتو په لیدلو سره بېرته د تېښتې لاره نیولې ده. دا راز پرون سهار شاوخوا اوه بجې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د زرغون شهر سیمه کې په پلیو اربکیانو د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. خبر وایي په دغه چاودنه کې یو اربکی ووژل شو، یو بل ژوبل دی. دا راز تېره ورځ شاوخوا لس بجې د یاد مرکز اړوند د الیاس خان کلا سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په قوه د اسلامي امارت مجاهدینو د ماینونو چاودنې ترسره کړې د معلوماتو له مخې په یادو چاودنو کې د دښمن دوه عرادي ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. دښمن ته ځاني تلفات هم واوښتل، خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د سرپل ولایت له سنګ چارک ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی، هغه جګړه چې سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د تاغه خواجه په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر پوستو پیل شوې، اوس هم دوام لري. تر دې مهاله د ګوډاګیانو درې پوستې مجاهدینو په بشپړه توګه فتح کړي او قومندان هشم او قومندان امان الله پکې وژل سوي، درې موټر سایکلونه او وسلې یې په غنیمت نیول سوي دي. د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ نه د شرعت غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وایي چې تېره ورځ مازیګر څلور بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د قفلاتون په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، تر ماخستن ناوخته پورې یې دوام وکړ. په پایله کې د ګوډاګیانو څو پوستې فتح او پکې دوه تنه ګوډاګیان قتل، دوه ژوبل شوي او یو ټانګ یې ویجاړ شوی دی. خبر زیاتوي، اوس هم د تاغای خواجه په سیمه کې له ګوډاګیانو سره سخته جګړه روانه ده. د هرات ولایت په چه شریف ولسوالۍ کې بیګا شپه لس بجې د اسپیزر کلي په سیمه کې پر هغو ګوډاګیو عسکرو وسله وال برید وسو چې یادې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو په دې برید کې سپکې او درنې وسلې وکارول سوې د سهار تر څلورو بجو دوام وکړ د برید په پایله کې د دښمن دوې شوبلې د راکټونو په مټ ویجاړې شوې دوه تنه ګوډاګیان ووژل سول دوه نورې مجاهدینو ژوندي ونیول د هلمند ولایت له مرکز لښکرګاه نه مو خبر ترلاسه کړ چې د کندهار او لښکرګاه لویه لاره لا هم د ګوډاګیانو پر مخ په بشپړه توګه تړلې ده. ګوډاګیانو پرون ټوله ورځ د یرغلګرو د الوتکو په ملتیا د مرکز لښکرګاه او دراهي له لوري د لارې د خلاصون په موخه بریدونه ترسره کړل، چې د مجاهدینو له غاښماتوونکي ځواب سره مخ او د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته ولاړل. د جګړې په مهال د یکلنګ په سیمه کې د ګوډاګیانو یوه شوبله د خښ کړی شوي ماین په مټ ویجاړه او یو زغروال ټانګ یې د درنو وسلو په مټ ویجاړ شوی او دښمن ته پکې مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی. د پکتیکا ولایت د سرحوزې ولسوالۍ اړوند د بوډا ګوډلې په سیمه کې پر مزدورو عسکرو مجاهدینو د یو ځای پر ځای سوي ماین په مټ چاودنه کړې ده. چاودنه غرمه لس بجې داسې مهال ترسره شوه چې یاد عسکر پلي روان وو. په سیمه کې مسول مجاهدین وایي چې په یاده چاودنه کې څلور تنه عسکر ووژل سول او درې نور ټپیان سول. د فراه ولایت له بالابلوک ولسوالي نه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګا شپه دوې بجې د یادې ولسوالي اړوند د شېوان د دوکانو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پوسته تېره ورځ غرمه شاوخوا لس بجې د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالي اړوند د حسن خیلو سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته جګړه وکړه. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې یادو عسکرو هڅه کوله په سیمه کې عملیات ترسره کړي. د معلوماتو په اساس د نښتې په مهال درې تنه مزدور عسکر ټپیان شول او یو تن شریر اربکی ژوندی ونیول شو. په یاده نښته کې یو تن مجاهد هم ژوبل شوی. په خبر کې ویل شوي، د دښمن په ډزو چې د ملکي خلکو په کورونو یې ترسره کړې، یو تن کلیوال هم ژوبل شو. جګړه وروسته د دښمن په شرمېدلې تېښته سره پای ته ورسېده. تېره ورځ سهار شاوخوا نه بجې د نورستان ولایت د کامدېش ولسوالي اړوند د سپېره موړې په نوم په بېس د مجاهدینو له لوري د حیوان په مټ برید وشو. خبر وايي، په دغه برید کې درې تنه عسکر ژوبل شول. دغه راز دښمن ته مالي تلفات هم واوښتل خو دقیقه کچه یې نه ده ترلاسه شوې. د کونړ ولایت له دانګام ولسوالي نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون مازیګر شاوخوا درې بجې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالي اړوند د سینډي سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په کنډک د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. خبر وايي، د برید په پایله کې یو عسکر ووژل شو. پرون غرمه لس بجې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالي اړوند د اوتړوی سیمه کې په مزدورو او عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. خبر وايي، په دغه چاودنه کې یو تن ګوډاګی عسکر ووژل شو، یو بل ژوبل دی. د غزني ولایت له شلګر ولسوالۍ نه د شرعت غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وایي چې تېره شپه یوه بجه د غزني ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند د سردار کلا سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. برید نږدې یو ساعت دوام وکړ او په لړ کې یې دوه تنه پولیس ووژل شول، دوه نور ټپیان دي. په یاده نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار ولایت په غني خیل ولسوالي کې په شریرو اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. چاودنه تېره ورځ مازدیګر شاوخوا څلور بجې د یادې ولسوالي مربوط د مارکو بازار ته نږدې سیمه کې په داسې مهال رامنځته شوه چې یاد اربکیان په یوه ځای کې سره راټول شوي وو. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه اربکیان ژوبل شول. دا راز د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره ورځ مازیګر څلور بجې د یاد ولایت د مهمندرۍ ولسوالي اړوند د باسول سیمه کې په شریرو اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. برید د داسې مهال ترسره شو چې یاد اربکیان له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې دوه تنه اربکیان ووژل شول. پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالي اړوند د شهر کوهنه سیمه کې د شرکت په سړک په مزدورو پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. خبر وايي، په دغه برید کې یو تن پولیس ژوبل شو. د راپورونو له مخې پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د کندوز ولایت د دشت ارچي ولسوالي مرکز کې امنیه قومنداني ته نږدې د دفاعي پوستې په عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ. د خبر په اساس په دغه برید کې یو تن عسکر وویشتل شو او له منځه ولاړ. د فراه ولایت له خاک سفید ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین دوې بجې د یادې ولسوالي اړوند د دېوال سرخ په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو یوه پرتمینه تربیتي غونډه ترسره کړه. په غونډه کې د همدې ولایت د جهادي مسؤلینو په شمول په لسګونو علماء کرام او ګڼ شمېر مجاهدینو او عامه مسلمانانو په پراخه کچه ګډون کړی و. په غونډه کې د جهاد په فرضیت، فضیلت، اهمیت، د خلکو د حفاظت او له هغوی سره د ښه چلند او نورو ټولنیزو او فردي مسایلو کې له یو بل سره کومک کولو او یو لړ نورو موضوعاتو باندې مفصلې ویناوې ترسره شوې. غونډه مازیګر ناوخته د مجاهدینو د بریالیتوب په دعاګانو سره پای ته ورسېده. د فاریاب ولایت له چلګزي ولسوالۍ څخه بیا رارسېدلی خبر وايي چې مازیګر څلور نیمې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کنجک په سیمه کې د ګوډاګیو کمانډو عسکرو پر یو زغروال ټانک د یوه ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. د چاودنې له امله ټانک په بشپړه توګه ویجاړ سو او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو. برو د ریاد نظر فرماو. د کابل د ادارې په استحکام او پیاوړتیا باندې چې لویدیځې نړۍ او مخصوصا امریکایانو له خپلې بودیجې نه لوړ لګښتونه کړي او ورته ډیر هیلمن و چې ګوندې په باور یې دا باغ به ثمر ته ورسي او دوی به یې په بروکسل او واشنګټن کې تازه میوې وخوري. اوس دا دی د دې خوب تعبیر یې برعکس ختلی او په کابل کې د دوی په ګوتو رغول شوې اداره ورځ تر بلې له ملت نه د تجرید په ساحل ورګډېږي. د یوې احصائیې له مخې که د پوځ او جګړې د لګښتونو حساب ورسره مل شي نو امریکا تر اوسه په افغانستان کې اووه سوه درې اتیا بلیونه ډالر مصرف کړي. دا چې یوازې د امریکا لګښت دی، که د نورو اته څلوېښت هغو بډایه هېوادونو لګښتونه راواخلو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې په هېواد کې د اشغالګرو برخه ده، شاید د حساب د ماشین په سکرین کې یې اعداد ځای نه شي او نه یې شمېرنه ترسره شي. اوس چې دا پیسې هسې په سند لاهو شوې او د هیواد په ملت جوړونه او د هغو عام المنفعه تاسیساتو په تولیدي او صنعتي پروژو ونه لګول شوې چې له امله به یې افغانستان سمسور او شاداب وای ځکه چې د دې پیسو زیاته برخه شخصي جیبونو ته تللې او یا په شراب، کباب او قمار لګول شوې. نو ولس د قهر په څپو شوی او د خپلو وفاداریو تنابونه یې له چارواکو سره شکولي دي. که چېرته د دې راټولو شویو بسپنو نیمایي یعنې پنځوس سلنه هم په ټولګټو پروژو لګول شوې وای نو نن به ملت له چارواکو او دولتمندارانو راضي وای. او د خپلې ښې او رڼې راتلونکې هیلې به یې ورسره تړلې وای، خو نن خبره بلې خوا روانه ده او د افغانستان نږدې اویا سلنه وګړي د کابل د اوسني حکومت څخه ناراضه دي او آن په ناکام یې بولي او د هرې ورځې په تېرېدو یې نهیلۍ ډېرېږي. اوس چې افغانستان هم د نورې نړۍ غوندې په اصطلاح د ولسواکۍ او دیموکراسۍ سره د اشنا کېدو په قفس یا پنجره کې بند دی او که ولسونه یې مني او یا یې نه مني نو اشغالګر ورته خامخا د لوېدیځ ماډل ولسواکي ارمغان کوي. په غربي دیموکراتیکو ټولنو کې هر کال د خپلواکو ټولنو یا ازادو ادارو له خوا د واکمنو او مسلط نظام نه د رضایت یا عدم رضایت سروېګانې ترسره کېږي. او له دې لارې نه دوی خپله دا احصایه د رسنیو له لارې اعلانوي. په افغانستان کې هم د نظر پوښتنې یا سروې ترویج عام شوی، نو ځکه دا دی د اسیا فاونډېشن په نوم یوې موسسې د کابل د حکومت نه د افغانانو د رضایت یا نه رضایت په اړه یوه تازه سروې خپره کړې، او په دې سروې کې پنځه ویشت سلنه ښاري او پنځه اویا سلنه کلیوالي سیمې تر پوښښ لاندې راوستل شوې دي. د اسیا بنسټ یا اسیا پاونډیشن په خپلې نوې سروې کې ویلي، له دوه زره دیارلسم میلادي کال راوروسته په افغانستان کې د ناهیلیو لړۍ روانه ده او په دوه زره شپاړسم میلادي کال کې یوازې نږدې دېرش سلنه خلکو ویلي چې هېواد یې پر سم لور روان دی. دغه بنسټ زیاته کړې تر 2004 کال لا وروسته چې اسیا فاونډیشن هر کال له دولته د خلکو د رضایت کچه ارزوي اوسنۍ شمیره د دغه هیواد د خلکو د هیلمندۍ تر ټولو ټیټه کچه ښیي په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 14.9 سلنه خلکو باور درلود چې هیواد یې پر سم لور روان دی د دغه بنسټ په وینا، په دوه زره پنځلس میلادي کال کې د خلکو ناهیلي په دغه هېواد کې تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته د ترینګلتیاوو له امله وه. د اسیا فاونډېشن په وینا، ښکاري په دوه زره شپاړس میلادي کال کې د ناهیلیو زیاتوالی د امنیت، اقتصاد او د افغانستان دولت لاسته راوړنو ته د خلکو د نظرونو بدلېدل څرګندوي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې خلک پر دولتي ادارو لازم باور نه لري، خو سره له دې او په دغه هېواد کې د امنیتي او اقتصادي وضعیت خرابوالي ته په کتو بیا هم ډېر شمېر افغانان له اروپايي هېوادونو بېرته ستانه شوي دي. په دغه ارزونه کې تر دولس زرو ډېرو کسانو ونډه اخیستې، چې شاوخوا دوه پنځوس سلنه یې سړي او اووه څلوېښت سلنه یې ښځې دي. د شپاړسو بېلابېلو قومونو له خلکو سره په څلور دېرشو ولایتونو کې خبرې شوې دي. په دې سروې کې پنځه ویشت سلنه ښاري او پنځه اویا سلنه کلیوالې سیمې تر پوښښ لاندې راوستل شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ځوانانو لویه ستونزه نږدې یو اویا سلنه بېکاري ده. په دوه زره دیارلسم میلادي کال کې د افغانستان له اته پنځوس سلنې ډېر خلک په دې باور وو چې هېواد یې پر سم لور روان دی، خو سږ کال دا شمېره نهه ویشت اعشاریه درې سلنې ته راټیټه شوې ده. د کابل ښار شپاړس سلنه اوسېدونکي، د شمال ختیځو ولایتونو پنځه ویشت سلنه، د مرکزي سیمو شپږ ویشت سلنه او د ختیځو ولایتونو یو څلوېښت سلنه خلک فکر کوي هېواد یې سم لور ته روان دی. د خلکو د ناهیلۍ دلایل دا دي چې له دوه زره اووه میلادي کال راهیسې اصلي دلیل چې خلک فکر کوي هېواد یې پر ښه لور روان نه دی، اته څلوېښت سلنه یې ناامني ده، اووه ویشت سلنه بېکاري د دې کار لامل بولي، څوارلس سلنه اداري فساد، لس سلنه خراب اقتصاد او نږدې نهه سلنه د دولت له نیمګړتیاوو شکایت لري. خو د دې ټولو ناهیلیو او مایوسیو عمده بنسټ هغه چې دې ټولو ته به د پای ټکی ږدي هغه په هیواد کې د خارجانو پوځي حضور او د اسلامي شریعت عدم نفاذ دی که چیرته خارجي عسکر له هیواده ووځي او د مجاهدینو په لاس اسلامي شریعت حاکم شي نو دې ټولو ناخوالو ته به د پای ټکی کښېږدي دا ځکه چې حدود به نافذ شي نو په هیواد کې به غلا، اختلاس، رشوت او خونکاري یا وژنې ختمې شي. که کوم څوک بسپنه ورکوي هغه به هم په شراب او کباب نه مصرفیږي بلکې بانکونو ته به ځي او په خپل مورد ضرورت مواضعو کې به مصرفیږي. که کوم هیواد بسپنه نه ورکوله د افغانستان خپل دومره محصولات او ګمرکي عواید شته چې دا ټولې اړتیاوې پوره کولای شي نو به هم امنیت راشي هم به د هر وګړي اقتصاد ښه شي او هم به د بیګانه ګانو د لاس وهنو څخه هیواد محفوظ شي چې د ولسونو ناهیلۍ به پای ومومي او د خوشحالۍ او مینې فضا به